د شابازار د غاښو د ډاکټر محمد سلطان د مینخانې څخه عبدالله خان لیکي که د جمعې په لمانځه کې څلوېښت کسه په لمانځه ولاړو که چیرې د یوې ناببرې پیښې په خاطر ټول خلک ولاړل د امام لمونځ څنګه شو که دا مونځ د جمعې وي دا پښتنه هم کوي حضراتو د جمعې مبارکې د لمانځه لپاره دا جماعت شرط دی بله دا معنا ده چې هغه درې کسان غیر د امام سه یا دوه کسان غیر د امام سه دا شرط بله چې حتما ولې جماعت جوړه د جماعت څخه ده که داسې وي چې د جماعت لمونځ نه وي نو هغه جماعه بیا صحت نه لري که داسې و چې امام پاته سو او مقتدیانو نفرت وکړي هغه ټوله ولاړه وای امام دې د ظهر لمونځ وکړي ای د ماپښین لمونځ دې وکړي جماعت د مابین ولاړه والسلام.